دا منصوب بنا بر اقرار دے کتاب الله پتا سبان لازم دے د الله کتاب د الله کتاب مسره ورټو کې نه غړای دا با دا با ځان په دې خبره وای او د ځان د غاړې هار بدا جوړوي کتاب الله علیکم یا دا منصوب بنا بربستریت دیک کتاب الله علیکم کتابا كتب الله علیکم کتابا دا الله پتا سو مقرر کړي یعنی دا کم محرمات چې ذکر شو د دې حرمت د الله د طرف نه پېښ شوه دي دا د دنیا والو د طرف نه نه ده چې ستا پکې څه چلول چلیږي ستا پکې څه کرتوت چلیږي ستا پکې د ځان نام سره ټکوک چلیږي او حل لكم ما وراء ذلكم حلال کړی شوی دي تاسو د پاره هغه چې اخوا د دین دي تراز دی چې دا خو صراحت النصر دا خو په صراحت په عبارت النص سره دا حرام څه په دلالت النص سره حرام محرمات شته څه په حدیثو کې مشته دي جواب دا ده او احل لكم حلال کړی شوی دي تاسو د پاره ما ورا ازالکم هغه چې ما سوا د دین دي کم چې دا ذکر شو کم چې په حدیثو کې دي کم چې په دلالت النصر ثابت دي ان تبتغو باموالکم دا چې ولټوي تاسو په خپل مالونو باندې دا مفعول له ده لئن تبتغو باموالکم الا تاسو د پاره جایز دي چې صحیح پني کابه اخلي او مہر به مقرره نو الا به جایز کیږي دا چې تاسو ولټوي په خپل مالونو باندې او الله مالوسی وای دا دلیل ده چې نکاح به د مہر نشي کېده او مہر به هغه چې هغه مال بلل کی ایت خلق مال وای وګورئ روح المانی په دې زبانه ان تبتغوا باموالکم دا چې ولټوي په خپل مال بعد فرض الساق دا شیخ شاپور وای او بلټوي دا لټول به په وسی په مال پوره او دا کما درجه لس روپۍ دا لس روپۍ لا مہرا اقل من عشرت دراهم دار قطنی کې دا روایت دی بیهقی کې هم دا روایت دی امام شافعی نکاح بغیر د مال نه هم هغه بغیر د مال نه هم نکاح صحیح کیږي دا استحبابي مسله ده وای د دینه خدا معلومه شو چې څوک د مال مالدارتیا اشته ده نو بیا دا وینځو سره بنی کا ناروای ورته استحبابي مسله دا ده چې وینځي سره ال نکاح کولې شي شکر استا مالدارتیا نه ته ورشه د څه پسه جنریټر دی ایت تعلقات ویلې شي یارانه ویلې شي نو ولا متخذات اخدان چونکه دا دوانه مسلې الله یو ذکر راوړې ذکر جاهلیت په دور کې دی یو تخو په بد نظر کتل کېدا چلال تعین چا سرا ناشایسته حرکت به سرزت شنو هغه ته خو بد غنلې اخو ډېر په بد نظر کتل کېدا رب ذل جلال دا دوانا ذکر کړ جدا جدا چې دام ناروا نو دام ناروا دام ګنا نو دام ګنا دام مستحق د سزا نو دام مستحق د سزا لکه نن دا ورم داسې د نوې تهذیب چې متخذات اخدان والي ودا ازاری دا دنیا ولا متخذات اخدان فاذا احسننا کله چې د دیو سره نکاح وکړ شي د دیو انځو سره نو کدیو راتل وکړه په بے حیا باندې نو په دیو باندې نیمه سزا ده فعليهن نو په دیو باندې نیمای دا مال المحصنات هغه چې په اصل باندې دا من العذاب د عذابنا الا ان تكون تجارتا مگر چې وی اغستل خرڅول ان تراز منکم درازی والی لستا سنا اغستلو خرڅولو کې بار ازا شرط وی د دون مختصر ټکی کې الله ټول د فقه باز کتاب البیو کتاب الاجاره هغه ټول الله را جمع کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو تاسو شي رسول الله د چا دا ګټه ډیره خولې ده نبی علیہ السلام عمل الرجل بيدیه د انسان په خپل لاس باندې ګټه وکل بین مبرور هر بیا اغستل او خرڅول چې حلال وي مسند احمد کې دا روایت ده یو روایت کې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي التاجر الصدوق هغه سوداګر چې رښتینی امانتداري مع النبیین و صدیقین و شهدا د بعد نبیانو صدیقین او شهدا سره وي پرز د قیامت الله لری وکومغه عقیده د معتزله او دادا چې یو سړی ځان د کبیره ګنا نه بچکا نو صغایرو معافی په الله واجب ده او معافی د کبایرو ممنوع ده یعنی الله د غټو ګناهونو چاته معافی نه کوي مونږ وای دا ستاسو دوه خبرې غلطې دي ته چې په الله باندې د وړو ګناهونو معافي واجب ده نو یغفر لمن یشاء الله بخنه کوي هغه چاته چې د الله خوښ شي نو په الله لازم نه ده او کته د کبیره او ګناهونو معافي نشته ده نو مرګریا د کبیره او ګناهونو معافي هم الله کولای شي چې هغه وغواړي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دغه دولسم حکم بیان دی من د حسد نه حسد بنه کوي مکه تطهیر د اندامونو ذکر کوم د باطل خوراکونو نه نو دلته تطهیر د قلب کوي چې وزړګې د ام پاکا زړه د ام پاک د حسد نه ولا تتمنوا سبب د نزول داو الله ولا تتمنو ولا تتمنو تمنا مکوي ارمان مکوي ارزو مکوي دا غشي چې غرواله ورکړ دې الله بازو لرا په بازو یعنی د منصب غیر اختیاری تمنا بنه کوي چې ستا په اختیار کې نه ده نو دغه تمنا بنه کوي او کدا تمنا کې نو ستا زندگی به تبا برباد شي تبا غر کو تبا او برباد وشه ګورای ورا یو زی ته تر سه ده نشي تمنا کې حسد کې چې الله دنه والا مال راکا هغه ته تر سه ده نشي خدلاړې تبا شي کنه خپل اطمینان به تبا کې خپل زندگی به تبا کې وزنانه وای چې الله ناری نو ترسیګو اے اغا الله چې په مشکلاتو کې دا غن امید کې دی شي اے اغا الله یا من الیه المشتکا والمفزع په یارو په ګورا هټونو کې داغه درد خلک روان دي یا من خزائن رزقه فی قولکم امن فإن الخير عندك امنه اے اغا الله چې خزانه د رزق په قول د کنداږي کې دي وي امنن فإن الخير عندك امنع امنن فإن الخير عندك اجمع من باندې احسانات وک الله زکه ټول خیرونه ستا سره دی الله یو کلی خبره کړي و مالی سوا فقری الیک وسیلتون د ټکولو بل هله نشته دی الله نو فلا اردتنی فبای باب اقرا روا کته ما خپل دروازې نه بنوا کوري کې وملېږي نو زه به چا دروازه ټکوم چا دروازې ته به ولاړم د چا په در کې به ولاړم نو د چا دروازه به ټکوما د چا په در کې به بینوا ولاړ یم امانا الله تما د خپل دروازې نه بینوا مل لري کوا ولا تتمنوا ان الله کان بكل شیء علیما ولکل جعلنا موالیا او دا ټول د پاره ګرځول دي مونږه وارثان الله دې دیو حصہ ورته ورکه په جاهلیت کې بعد چا سره چې دوستی به دوستی به وشوله او قسم به په دوستۍ وشو کله چې یو کس بلاړو نو هغه دوست به د سره په میراث کې شریک او شپږمه حصہ باغې ته ملاوي دا بیا چې کله د میراثي خبره رااله چې دا د خپل ولای په حیثیت باندې و میراثي نو دا منسوخ شو د دې دوه قولونو په اعتبار سره د آیات څخه بیا ورو روایي منسوخ ها غره قول دا ده بهترین قول دا چې دا منسوخ نشي فآتوهم نصیبهم ورکه دیو تا چې چا سره ستاسو دوستی چې غټه شوی دی قسمونه ستاسو په دوستۍ دا وی نو ورکه دیو تا حصہ د دیو د حصے نه مراد میراث نشي بلکې د حصے نه مراد څه شي من النصرت والرفادت والنصيحه نارینه به حاکمانی امیران وی په زنانو بما فضل الله د دې دوه وجه الله خي یو الله دا غرواله الله ور کړې د وجه دا غنا چې غرواله ور کړې الله بازو لرا چناری ندی په بازو باندې چې زنا ندی دا الله غرواله ور کړې ستا اعتراض لپکی گنجائش نه دی چې الله ولې تدا امیر مقرره الله ولې تدا مشر مقرره او دیمه وجه و بما انفقو دا زکا میران دی چې و بما انفقو من اموالهم د وجه د دینه چې دی خرج کړي د خپل مالونو نه د مال لګوي خرچه په د باندې دا مزدوري په د باندې دا وړه په د باندې دي د جوارو غم په د ده د وړو غم په د ده د مالګي غم په د ده د مثالې غم په د ده د تور چې او د شین چې غم په د باندې ده په د عجز ده د خلاړو چې کوم ده زره زره څنګه ته د امارت نه منې و بما انفقو دا کسبی وجه شو یو وهبی وجه دا چې الله دیوله غرواله ورکړي او بل کوم وجه حسی او کسبی وجه نو چې خرج دا نشي کوله نو د د امارت بیا هم قائل نه دی د د امارت لایق نه زکه و بمان فق والله وای فالصالحات نو الله فرمایي چې ما ورله غرواله ورکړې یو کومه غرواله ورکړې دیم دا چې دی خرج کړي الله بیا غرواله پس کې ورکړې ناری نه لا اگر چې جمهور وای په زنانو باندې واجب دي او بعض علما امام ابو حنیفه هم پای کې اوای دا په نارینه اوشته په زنانو باندې نشته شهادت په حدود او په قصاصاتو کې پچا نشته په سړی د سړی شهادت به قبليږي نه د زنانو اتلسم و تضعیف المیراث الله دی ولادو چن میراث ورکي نارینه ولا نه زنانه ولا و یو ملک دی چې دغه ستاینم دادا دغه ستاینه عبادتم داده څنګه ستاینه درګه یاد دی الحمدلله الذی زین الرجال باللحا وزین النساء بالزفائر اغه الله د پاره حمدونه دي چې ناری نه په ګیرو خيسته کړي او زنانه په کوسو باندې خيسته کړي سونه وبدخکاری ستا کور ودانه دا ماشاء الله الله دې نکي الله دې نکي او کټا سره درته ناشته هي هي هي ولې وای پسر لې دې وهم اصحاب اللحى والعمائم وهم اصحاب اللحا والعمائم یو سړی تلو مور ځان سره بوله و نو یو ورور یال ته واغه خو پویا او هغه دلته هغه بالکل ناجاړه خدای والے و نه چې تللی ټول خلک لګیا دي سر خره هغه ځکه به زنانه نه وینو او یې چې سر خره ول واجب دي فرض دي دم دا خیال کړ دی چې بس دا به هم غم پکار دی کړه حج کې ما باندې د خپل ابرو زموریم دا ما باندې د خاوند مال زموریم دا اے الله په ما باندې د دې کور زموریم دا اے الله تر سره مدد فرمایا ربا پدې کې تر سره پدې امانت چې دې امانت کې خیانت ونه شي دریم دا چې په سبب د دې حافظات للغیب بما حفظ الله چې زما آقا محمد رسول الله دا سی ویلي که اجازه وای چې د الله نه سوا بل چاته سجده کې دې شوې نو ما به خزو ته ویلي وای چې خواندانو ته سجده کوي واز ورته وکا یا زما کوروادانې پتا خدای سورانه کړي واز ورته وکا چې دا आवाज زړګي ته ورسي ها کپ دې باندې کار ونه شوانو دویم نمبر وهجرو نه دا دویمه طریقه هجران وکي د دیونه هجران وکي د دیونه فل مزاجه په مزاجه کې په زید ډډو لګ یعنی په بستر کې هجران فل مزاجه مراد ده فقها او فل مزاجه ټکی نه دا استلې چې هجران به صرف په مواضعو کې وي دا مطلب نه دی چې وطن ورته پرېدا دا وطن دا مطلب نه ده چې کور ورته پرېدا کور به نه پرې دی وطن به نه پرې دی هجران فل مزاج مراد دی او یو حدیث کې مدا سره غلی چې نبی علیہ السلام ولا تهجر الا فی البیت د خپل کور ودان نه هجران باندې کې مگر په کور کې منا د دروازې نه اخوا به مسافری وای دیو لرا خدا غیر پارام ترتیب شته شرطونه شته زګه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم الا تضرب الوجه مخ باور لنوي ولا تقبه بدمورا زخم به پکې نه پیدا کې سنه چې ظالم راتاو شي او داغه مټ مات کې دا تا ته چا ویلی یا راتاو شي او داغه په مخ باندې گزار ورکې دا ګناه ده لا تضرب الوجه پیغمبر ویلی مخ بنوي بد مور زخم به پکې نه پیدا کې مشکات کم دا روایت ده مسند احمد هم دا روایت راوړی په حدیث د مسلم او ترمذی کې دا دی چې وهل کې وهل کې نو په مسواک سره په مسواک په مسواک سره یادغه پشان لرګې ما خپل کور ودانې ته وې ما جواب راولېګه چې ته مېلمانه دی او چرګالاره کوي مېلمنو ته دی کوله چې زرالم دا بهر ولاړه وا هریانه ولاړه وا پته و دې دا غبط خوې پته و بس ظالمی دنیا کې داسې وی ولاړه و هریانه ما ورته تا چرګ نه دلاله کړې ما څوک بیا نه موندو او هغه وخت کې دوران دسه و د سیدورو د مولایانو یو ظلم خونه چې مونږ یو ښکارا ظلمونه دی او ظلمونه د مولایانو د خپل دا خبره وا چې هغه سړی با سړی با لالکه کوي خزه با لالکه نه کوي زنانه د لاس لالکه ناجایز ده نو غریب بس کړی وي ویل چې زپلانې کړه لاړم پلانې کړه لاړم څوک می بیا نه وندو چرګای نیولې ده بس ما برداشت و نکړای سه د سیم نه ګورم چې د عاجز یې څه ګناه ده رډانګه پروتو نو رډانګه مې را خوشې کنه د دا خیمټ غټ مات شه امایل د پلانې لور زتانه دا چرګ غواړم زه واپس چرګ مې زر لاله کړه وا مې رتول او زلاړ وځه چې واپس رالم د دې سترګو نوخ کې وې دي ایو مټه زانګي او په دې خپو باندې هغه چرګې نیول دا په دې ګس لاس باندې ته باندې راو باسي دام بر وریتو بیا هغه سره دین تر غلې او جړل به دین کې ترس ده قران د ترس قران ده دین د ترس شه ده ټول مهربانه الله په دین کې راغلی راو وزربوهم فین اطعنکم ووی دیو لرا فین اطعنکم کتاب داری وکړه دی استاد سونو فلا تبغوا علیهن سبیلا ملټوي په دی باندې لار د طلاقو ها که په دی باندې امکار نه کېدل نو بیا الله رستو چې بیا په دنیا کې صرف لار د طلاق دا بل څه شي نشته او که یریږي تاسو د مخالفت نه په میان د دې دوانو کې چې د خزه او د خاون په میان کې خلاف دی جوړ جاړې ناراضی نو فباسو حکم من اهله الله یې ولې گئے یوم نصف د اهل د سړینا او حکم من اهلی یوم نصف د اهل د خزینه ایوری دا اصلاحن کا اراده لري د جوړ جړی توفیق براولی الله د دې دوانو ترمنځ یوفق الله دو مطلب دی یو دا چې الله به توفیق د دې منصفینو په منځ کې بل راولي دیو الله د شي خبرې د خلې نه وباسي چې ماشاء الله دې کور به جوړ شي یا یوفق الله توفیق براولی الله د دې دوانو ترمنځ خزه او د خاوان په میانس کې بل جوړ جاړ راولي ان الله کان علیما خبیرا یقینا الله د علم ولا ذات او خبردار ذات خواب